بیا ته مولا تل نو اته ورځې تقریر وکړو پاتم اورس پکې یو بوډا غوندې او جړل چې وی جړل نو د مولا لکه خیالو کو چې والله سر په وشو دا د سپینګری چې اثر وشو دام ډیره ده چې تقریر بس کو بوډا راغوستو چې ماما کومه خبره در باندې اثر کړو چې و دې جړل هغه ورته وی چې ملا صاحب پښتنه ما کا پښتنه ما کا او چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې کنه پتا کومې مسلې اثر کړې و چې وښ وزره مې چاو دای ما مې زړګای لټاوا ما ما مې زړګای لټاوا وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې په تا کومې مسلې اثر وکړو وی چې ملا صاحب مسالو خلا کا پویم اما یو ورغومای و ورغومای ورغومای پیژنې چیلې د چیلې بچی ته ورغومای و یا پریدای جبک امو یو ورغمای و ډیر پستا ګیره وا ا غریب مرشوای دا تو چې دا مسالې کړې او مو دې تا وکات نو دا پاستا ګیره دې چې خو څاولا نو مالا مې ورغو مې را یاد شه نو ملا صاحب په مسالو نه پويګم کما کلیم ژړو مې پاورګو مې پسې کړې دو نو ملا ته په مسالو نه پويګم کما کلیم ژړو مې پاورګو مې پسې کړې دو نو زدا چې مولا زموار نه ملک تیراته مولا لا قاضي صاحب خیال وکړي چې کدا خو عالم خوده او کله د چرچا د علم شو بیا زما متبری ختمي دي نو چې ورکه وم لاسه باس بکو کا پړ مې کړې تخته او کا پړ دې کړم تخت امولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضی او حکمت او فلسفه او قران او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دغه په څه کې ما سره باس ول قاضي صاحب را میدان ته چې را میدان ته شوی دی چې دا سلوه کرخه چولې ده او په د پاسه دا څه شي ده مولا ګوري چې خدای دا خو د ریاضي څخه قرام نه ده صداغه او سترلاب کرخي مرخیم نه دي تاسو به لوی دی مېله سپېراکه دا څنګه ملا وایي چې پندستون کې د سبق ویل د بیا څو څو نه پیژني نو دیخوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې درم سوال مو کوي چې خلاصې کیږي داسې داسې کرخې چون کاګه وګې لکه انګریزي چې لیکل شي وای وای دا څه هغه والله که په دیم پوي نه چې مرا استرا شیخ خود کی سټه نه پیژن اول چې راول ویږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زمون ملک ما نکو ما خام منس کې امام پس زور سره ناستو مو دیم ناستو امام چې درې رکعاته پوره شو سلورم تپاسه نو دی ورپسې رستو نه اواز کوي چې پورا دي منځو شو سلام وګرځېدو ما مې نکته وی چې دا تو خو موز مات شو وی چې موز دې د مات شو که ما مات شو مالی په منځ کې د خبرې وکړې و چې په داسې د اوس پسې مونږ نه کیږي خبرې مې وکړه درې کړي وو څلورم لا پورته شو مال هي چې مونږ دې مات شي کډیر سر مې ور سره خوب کو مونږ دې بیا ونه تاسو خیال لرئ یا چرته زپ مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا اشهد په دې پوهیږي چې دا مې اوچته کړه کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شو ځوای دې خراب شو مالوالی وچ په منځ کې جانډې جوړوي ودا جانډې بابا صاحب معنی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا سه لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلې دی هغه خیال کړی دی چې زوالې جنت ته نه چرګ حلال کړی چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم زیو ول خو تعال ته مانځ کې ویل چې چرګ چالال کو نیک به جنت ته زینو مامدا چرګ راونی و چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویل خدای کور روان کدا خو زه خلکو ته ویل ځان له خو نه ویم ولی دی چرګ شل روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې اول مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنی کو خزه ورته پاسه بیخ دیوزه خخول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال کړ مړې مړ وې جنازه دې روانه مړه وړې دې دیرې ده چې لحد کې ور کوس کړې ده خزه ویلو درګې مالې سو وصیت کړې ور کوزه شوې ده ول خختې در پسې لګې بیختی بندای دی ویل مړې مړ اچرګ ویل خود رېګن پاس چې را ټوپ کړی دی आवाज کړی دی ویل خلک واوري مولا مړ شو او راځي مال تعالی دی راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ویل د چاپلار خو به تعالی کی نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرک پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدای تانه تا کچرو تا اسپیټال ته مې ضرورت مې پیښه دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی چی خوري دي فنا کوي دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو زشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بس پلار روان دی کارغه په مخه ورغله ویل ماما په خیر خیر شه ویل بس خوریا ډېر بد چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیال وکړي دوی چې د دې خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږي چې ګیره د سپینه شي او پرې دې نو په بم ولګي نو چې کپرې دې نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي ته خو کارغان خوري زم زم حج ورازه خوري چې مخ کې تله ده چرګ په مخ ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ویل خوري ډېرې بدې چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ویل ماما زم در سره په لاره ګیدړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پر راغلې ده یو سوري ته ننوتې دي چې څه شیمونو خوري په دې کې به شپه تېره کړو نو سهار به بیا شو چې ننوتې دي نو ګیدړ وایي چې ما خورایو نو زه خو به اوده شم او تاسو لمبر په لمبر څوکۍ کوئ چې سوکران شي وډېره ښه کارغه اول څوکۍ به زه وکړم چرګو د شوی دی کارغه ته ویل چې پریا را شکنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبرې بکوش په بتیری چا ورته را نږدې شوی دی ورته پریا یو تپوس در نه کومه خو که جواب درا نه کو نو مرګ دې ځای دی ول ماما وایا ودا تورواله پتا سو کې د کم سن نه را روان هغه ما ما والله که څه خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی نو بس جواب درانه کو خلاص خلای ورا چولې خو چې سات تیر دې چرګ را پاسونه چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر دې وې ډېر خدای کارغه څه شو دا ته بار لګتلې چې چرګ رانی دې شو چې خوریا وې ها وې زما په خپوم داسې په دې پنجو زور کوو خبره اترې به کوو شپه به تیرو و یو تپوس در نه کوم که د حل نه وینو مرګ دې ځای دی وې ماما څه تپوس بس غړپ کړی دی هغه د خلقو مزاج ز تاسو ته خیر په یو ځای کې لرګې خخ کو داس خزه د سړو نه مخ کې او سړی د خزو نه مخ کې هر مراد په حاصلېږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړا سو په دې ګونه په خوا ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زما غ اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط دا سره مشهور شوی نه دلته یو دوه ډمان چا مړ کړی دوپړو باجو سره ډمې سره تریو چلته امړک صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نراله وی بچی می نکیږي جوړه شهیدانو تراغلي دا تلی صاحب ډنګ بابا چې دا دنیا پر امات شو هغه سړی وی خوب می ولید چې خلکو نډیر تنگم او دې زنه مې وباسي بل چرته مې یوسي خلق وی راوی کنی ټول دنیا را لچ مونږه مو ګورو چې دا څنګه به خو چراوی وي صدا سي لارګه په قبر کې پروت وای ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودا مستاسو ایمان درته خودو کور عمران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې ک الله الله درته څوکوي ورمنډه کوي نه خدای ډانګ بابا نو موریدلې ری چې خزه او نر ورته اخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو څو ورځو کې دی راغلی او د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زه مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روټي کھا کې ته وخت ګال کرسي نو ما ته چې اسی به کھانے انا مالاو نو موږ هو پریدي زمون خزه پریدای دي نو زمون روټه دومره دومره د تبخی سکړکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتری ساګو وطنی طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکه سي ډوړېدل او د لرګي کاسا وا چې ډېر تنګونه دي نوکری خیال وکړو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې لک خپل عمل خو ور سره وکړو خان په کمره کې دننه ناشته او دی غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خانه راکېخې چراکی خو نو درز ده درز ده درز ده همیشه دا وهل تکول غریبان خ کولیش دا د په شکال چنده خان لاسم نشي چولې نو چې خیوال چې خلاص شو هغه منډه کتانه تر پورټ یو چې ز خپل نوکر والم پولیس راغې نوکر یونی وو کیس پر رجسٹر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازه تینو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسې دلې یو خان والی دا چرته شوی دی ویل نه نو ویل زه دومره بیا دبم چې ما د نمک خورلې دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زاو رپورټ هم پماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا و خان ته وی چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کړي مرداروم دي هغه ورته چې زه والم ویل غواړه معافي کړي اوس ته جهنم ته لګم نو خان ورنږدې شاه نوکر ته وایي چې بابوجي معافي ته مې مانګتا هوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا معافی در نه غواړم غوا کوټه کې خبره هوتا او ما ته پته ده ظالم او دم عالم زه او معافیم در نه غواړم دی خو وګورئ خزلم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزل چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډیرو خلکو ټي وي خده وي زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دندونه دي په کې سګوري ته چې بارو دي دا دندونه دي سګوري وی سیار راغی دی په وی سیار خشه تا خدای هلاک کچه هلاک په وی سیار کې او خسی زونه په ټي وي کې او خسی زونه نو د دم قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو پخوا به تقریر نیکانو بزرګانو پاکو خلکو ته به خلکو غوږی خو اوس د جمعې په شپه به خلکو تبارک الذی ته غوږی خو سورت یاسین ته به غوږی خو په جمعاتونو کې په جمعاتونو کې به تقریر کې دا غې ته بناستو اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې په شپه هغه ته ناستي نو د دم قوم مبلغینم دمان سهار چې تاسو را پاسي یهرا بیګا دی ولیکه ا ملنګي په کې لاس څه اوس خدای خبر چې ملنګي څوک دی ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی ښا په دې کې بل بل څه پکې پهلوانی ده کته شه ده پکې بل څه شه ده پکې چې اخبار کیندې کړه دا سه ته خو یې ګورې که نه اخبار کین دی ملوک دی که څه شی دی ټوله ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمبانو صفتونه کوي کوي کله پیمانه وای ونو د بجلی ګر مولا بیړه تباش چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا و ما پیړای چې د قبر نه را پاسی والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کرا ټینګي دا به تاسو لا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي شیطان یو ځل ځان دی الکانو ته خر کړي چې ځان په خر خر کړو نو د الکان په سورید چې سورید په زینو د نور الکان وی چې الکه دا چلو کې چې دا د خشونو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغه سوار شو چې دا چلی ورته راو کو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چټای دی دا غریب چرته پروت دی پارام پروت ته دم راولادي مونږ پیدا کړی یو د مولا په شکل کې پیدا کړی یو د پیر په شکل کې پیدا کړی یو د میا په شکل کې پیدا کړی یو د شیخ په شکل کې پیدا کړی یو د حکومت په شکل کې پیدا کړی یو دومره اولاد پیدا کړی یو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرانه خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوځي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ویل ډیر شیطان د سار نه راغې مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی وا... خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیړه غرګه چې دا خود سران نه او دا خورشتیا زغر کېږي ورځي کنه چې دا سي بار چکر وو بار وو ته دا سي دا لاوري صاحب په مټيي تیر شو چې تیر شو نو موسی علی السلام مخ کې او شیطان ورپسې ورمانه باندې جدا کېږي چې تاسو ورانه نه ونکي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دې ته مخ کې تیر شو پاګه الوا مچان کې نه مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاک راغله او هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې پاچر مخکې ورکوب کو ا د ګاټ سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو یې زخمی کړه دکاندار ورته بیړه دې پالو اغستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستا سپی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وای موسی علی السلام ته ویډیو دې کتل زتا سره ولاړې مو دی په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علی السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فورا جبريل راغی وې دې شیطان ته وایي چې د دې فساد بنیاد چای خیر خبيثه کتا ګوته دالوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار به ولې جنگي ده د فساد جر حکومت ته د پاکستان جر قانون وګوره قانون وګور شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لارډ میکال قانون د ستا په ملک کې تا خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک کې د اسلام نامه څنګه ته عمره ته ولې ځې ته کعبه ته ولې ځې ته د رسول الله روزه ته ولېځې شرمېدلیا لس کاله کې د لاډ می کاله جوړ کړي قانون ستا پتانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قران غوندي کتاب په جمعاتونو کې مکی پکرزی قرآن غوندی کتاب سرا کمی لو بستا پا ملکی کی گی شرم دلی اتد اسلام نو بڑی لکه مولانا تانوی لکلی و یو سڑیب زوی مرشو چې زوی مرشو نو کوتا کې دا سرا واغستو پا بوتخانه ورمنډ کړه او پا بوتان ورا کېخوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو یو بل به وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې الکه دا ټول خو مړ کړ دا یو خدای پاتې دی کدا عمران مړ کو زب به خدای پاتې شم نور منډه کړی دا غوتی پوګه کړی دا منډي کړی دور پسې منډي کړی چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کواسه نه چې ازما زوی د وجنی سره په یو کلی کې نه نوت ا د کلی خلق راوته ورته وی چاله کدا تا پس خو کوتک په لاس سره را روان دی خدای چې خدای ته اخلاص کړي ورته وی دي دنه زه خدای نه اخلاص کړي خدای ما د دنه را اخلاص کړو دو وجلو نو ما ته خدای را اخلاص کو تاسو عقلو تا بجلی فعل کې دو سره تا تا دغه لګېدلې دي جنریټر اتوماتیک لویا بجلی فیل شي اتوماتیک جنریټر چالو شي صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فیل شوی دا هغه د بادشاہ خزي دي صاحب بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو ول دا دکانونه لږ ډک دي د وریجو غوړو نه دا دي خوري کنه هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو وریجې ملایي کله بادشاہ خزه څه خبره و بادشاہ خزه ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي اوس خو د بادشاہ خزه تکه خدای پراسته کې زمون خزه تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي ځکه چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو ته پته نشي چې په پیسو څه شي ملایي هر شی مفت او بیا خبره ده چې دا شرمېدلی په پويږي نه کابل نه یو سړی تلو هندستان ته دی ولوي دکان ته ورغی لالوا کړه ډک پروت نو دې سړی وې چې دا سړی جوړ روم دی دا دکاندار دوم را لوا پرته ده دې خورینه ورته ناس دی نو د لاس ورولې دی چې نوړای راغسته په خله منډه چې هندو په خلاص شو دا پیرا ټوپ کړی دی ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څشي ته لګېدو ته نه پرې خو دا د هندوانو مزاج ځکه کرکه به مونږ نه کوله و آرامي غوندې قوم وهله دي او پولیس ته ویل دي چې دالوا ټول کړه پلیت کو لاس ورو پولیس نیولې دی او مړه په خره سور کړی دی مخې ولا تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ورکړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی څه موده پس چې وطن ته راغی وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودي وی چې بلې صاحب او تلې هم وی چې چتور وطن بود افغان هندوستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار و تماشا مفت فوج بم در پسی او تماشې بند بازی بغږیږي دار سال ته مفت هندستان د څه خمل کړي اوس کله غوندې عقل لري ما دې خبره ته وګوري چالوا او خړه دا سچ ورته ملو سزا وا لیکن دې به وقفت نه عیش جوړ او دی حکومت سره چې سکیږي دا دوی ته سزا ده په کراچۍ کې ډېر 200 خلک ژوندۍ اور کې سوځېدل دا د دې پوزه پرې کېدل دی بل خبره ده چې دوی په شرمېږي معلومات ته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو الکو او مور ته به ویل چې دې مولا واده وکړه اده مولا ودا وکا کنی ویش نم دے اده مولا ودا وکا کنی ویش نم دے امور ډیره تنگ کړه غي ولا وادو دی وکړه یو میاش چې 13 شو د شپې په 12 بجې چې غشوي چې وادي وادي را منډه کا وادي را منډه کا امور را منډه کړ چې بچیا مېلا مې سپیره شت چل وشو وی چې دا خزه مې اور خړاولو لا مې نه پرېږدي ورسته نه مې تخنګي وای په ایمان چې دا تاسو څومره خزي دي داسې یې کني د کمل چې د څه شرمې دي خلک ای سره به چل دا حسن د دې د ډلې په تمخ رحمان بابا وی چې په مخې دار چا لاړې پرتی وي که خاطره د چین ما چین شي مې وینا درې نه را روانو منو زه لارای کې مخ کې سیټ کې ناس نو د متنو سره لارای ودرې دا وی چې اره ملک زوی ورته आवाज وکړو چې کلندر مخکې سټوزګار کا دمه د پیرا وسته و نو هغه کینو لپکی نو کلندر اوس ماتم ګوري او ملک زوی تم ګوري ویل مخ کې سیټ نه دی اوسګار ویل کوس کته دا څوک دی زمو زغلې ما ډره اور ما ته ګوري او د ملک زو که خدای پاک یو ملک پاتې نه کی مال ورته چې دی خوراش چې ملک زوی دا سلاره طرف تراغه ما ته دا سو کتنو خیر رستو چې کینو لنو د ور پسې خړ خړ کته نو مال اره والا تن مالو درو چې وې درو له مال الکه خبره اور اگر امنډه کې چې ګینی سیټ ورته پری دی مال ته خو ککړه کو نه پری خو فارشي دا در روانه شو شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو کم اصلو کمیناو داسې خپلې ښځې نه هم چېرته ډولۍ ډولۍ شوي دي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وی په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانانی چې ګرځي داسې په پخوا اینده وې ګرځېدې نو یو سړی په غینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړې جومات کې په مانځه ودرېده د جیل خلک الواګانې په خې وروړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولي مال به وروړي او په کوات کې باغی الواګانې په خولي مال زه خو جیل زه چې چرته په مزه کې که دوزخ ته امام تاسو د خدای را سره کی په مزه کې دی خوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند کړي او داسې ګډېږي چې د خزو پرتګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی د غیبی ملائکو لیکل چې صدر کلب نه صدر هاوس جوړ چې صدر هاوس جوړ کو نو توهین صدر شو نو د فصول مارشال الله کی زونی وما دا د یحیی خان په وخت چې وینیوم کوار جیل کې وما چې بیا مارشال الله عدالت ته پیش کوم یو تاده سي چل کړي مالما خدا نه دی صدر هاوس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند داس کیږي ما دا نه دی ویلي ما کلب یاد کړی وی چې دا دې بزرګانو لیکلي دا سلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي مارشال الله عدالت تماوي چې دا سلور واړه دروغ وي وی کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیر د دوی عادت وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو غواړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کاڼي بار نه راوغوښته سی ډي والا وای چې مې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړې چې تاسو نه تلاکیان خو جوړ کم امیجر ورته وای چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس په درې کانی می واچول په سلورو واړو مجسټریټ نمبر راغی ما تل ما خو نه واده کړی دی ما چې نه طلاقی شي خبر داغه نن ورواچول ماتا مارش اللہ عدالت ہوئی کہ ابھی مالا جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جا کے چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جرم آپ کی جی میں آئے سلور سرو روپئے جرم کرو او په میز باندې سلور زر روپۍ واغسته او بیا رانات کړی وسته په دې خبره پوهیږي چا ته ویلې شي په دې منبر در تعال څه ویلې شم کدی لارې ته شم بیا در تطرخه خبرم نه شم کولی چا ته بچو کسو پکور کې ګډیږي وې بستا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وي خړا لعین ناغه چې خزه بډای دا په ډګډګی نشي سرول نو لوري سره کوي دا دریم نمبر کیسټ تاسو اورئ دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سرې فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د هر قسم دیني تقریرونو نعتونو تلاوتونو کیسټ به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی پچیس انتیس بارا سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان ده اجمه موس کې مې وې مالک کز جیل تلاړه مې یو आवाज کوه بالکل مونږ د پسی مال آرام کې استاد د جمعات کې چې سمرا ناشتي په ایمان وای کزه بوت نمبر پسې براشي مړه په دې قبر شکرې نه نه ما پسې خدای ته ګورئ مه راځئ او زه هم نه ځم ځکه ما خو درته ویل چې څوک ما بوځي د هغه جنازه بیا زه کوم مالدار راغی زه د چرګې چرګانو کې تپوس کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډېر خیر نور الحمدلله دې به موږ جنت ته غریب راغې اختر دې مبارک شه دا خلک چې غاړي وزي که خیال کینو هلکه دا چلم دا یو مخداس یا داس چې دا څه سره وګوري کنه السلام علیکم تاسو به ورته لکه د ټپوس وزره او پړه پي دغه د شان صحابه بیان زم چې د جمعه کې ناس کې اوس ما سره یو خور وې د وبو چې غلوک ټول مې پیچې او په دې اټک سین کې ورته زئی او بیا مان در تو کړی وي چې زئی رخصه چا نو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نو التا هغه فوجي زیاده نو یو اس بي او پکې راغلی هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي جګړه شو جګړه شو ما ته دا تاسو غوندي خلک وای چې مونږ در سره یو بالکل بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره ټول د جمعات کې جناسي نه تاسو ټول وای تاسو لا سجد کې جماعت سره څوک څوک نعره تکبیر او ګورئ که زه جیل ته لاړم بیا به څه چل کوم ما ته پته زه څو ځل جیل ته تلم یو را پسې دی ما ته ایو یو ملنګ یو کور ته ودرې دی خیر راوي خدای مو بخا ویل نه دا پاتې ول دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چره په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دی راکې خدای پیدا کړ اوس هغه رویت هلال والا ګوره میاشت الا ګوري چې دوی ته په دې سپېګمو کې ورننه وي زکا چې د کراچۍ په پلازي کې خو میاشت دننه نه ځي او دی خو وګوره میاش ګوري څوک میاش ګوري څوک اوګي تګي نهر بربند معززین میاش نګوري بنگلو والا میاش نګوري بنگلې د وی سی آر دی پوی هغه میاش نګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاش نګوري میاش دا تاسو مونږ باندې خوار سپیره اوګي او تګي نهاري ګوري ٹھیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا رسېږي کیږي پلازي کراچي ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې ما میاش کتلې ده دا دلته چې ناشته جما میاش کتل ها شیخ غریب یریږي چې جوړ خدای کتلی دا څه ده کنه دا شیخ غریب منډه چې اوس مې الټا ونه نیسي خبیا کم چې د دوی تالی سکتی د دوی تالی سکتی ممبر نه صحیح بر سره دار کهنګي مونږه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړو منډم او ګلاس ولا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر ده الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80 فیصد 90 فیصد مونږ سره اخترم کې روزه سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو کړ نه سمېږي ول توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مکوئ ځان ته وګورئ د خپل گریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی چوبیس گھنٹے غل پر سر تپائی کا نہ تپائی چوبیس گھنٹے په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارد شاخه تا خایته ویلې کلاشن کوپ ور کړې نو واده کې برامه ده د بالا مړې په تر چا به شاخه تماچ کړې پیدا کړې تاسو سال جوړ کړی پلوری کې جواری څوک کوي هلته جنازه پراته یو دلته جواری کیږي وی خان درته د خپل گریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا هوکا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زماف نکړم د قوم زماف نکړم دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سي آر دی قرآن وہی دغه قرآن دے اور میگ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه لري دلې چې دا څه بلا ده شکل قرآن خو چې د بجګر مولا کور کې ټلویزیون دی کزما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه نه وته نو بیا دې زما په ومه پیړې لعنتی چې زه به دې قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا دې قوم زه معاف نه کړم قرآنونه یې وخوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وځي زما لونه دا بالا مړی خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي الحمدلله کالج خو څه کوي چې پیلی او دویم جمعه تم رانه په سکول کې نه دی دا تاسو چیلای چې زی او راځي کنه کله دا تر شي کله دا تر کې کنه دا دا بز پرېدم نه پرېدم بم نه چې زما دا چې په دې خلک کې ګرځي او ما تاسو پرې خوینو زبم د سړی زوی نه دا ماته چې څومره ناس دي په ایمان کې په دې پوهېږي په دې اړه پوهېږي نه چې دا بیت المقدس څه ته وي او قبله اول څه ته وي او خدای خبر پته نه لګي چېرته جمعات به یې نو دا یو دا خدای کمقل وای مالکه ته نیت چې په موږ کې تړې محکم خوا کې و امام ستانیت چا پسې و امام پسې وې د امام نیت چا پسې وې معراب پسې وې د معراب نیت چا پسې وې مکی مدینه پسې د مکی مدینه چا نیت چا پسې خدای پسې دا کوم تاسو وايي په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکی گئی ما که خپشي تاسو خپشي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته روح دو ځای دی یا علیین دی یا سجین دی لاړو او بیا بنیرو ته نه راسي دا هغه کمقل دی لکه ما ته یو ورځ د شب قدر شپه وه خلک خیراتونه کوي یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکار مولوی صاحب صدر کې زبیج دیګر کې امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا حسن یو پادری سوال وکړ خو یو مولا زتا سرلان دی او په پاس وړندوم او درته ویم چې خدای شته کنيشته ته وګوره چې ته وې چې شته کنيشته یو ترک سره زتانه ټوله نشاو باسم کنه دا په دې بازارونو کې دا کم داسې داسې ګرځي کنه دا یو ترک او چې ترک شي په دې وخت څو شوي نو دیو سمزا کمکل بچیا کوک کوک ولی زی تاله د سړی توپ چل نه درته ما ستاسو ایمان لیدل نه د سن 65 په بمبارای کې سری کس چیز کی تفصیل دی دیگر ملا قابل اعتراض کرنا میں نے کلی قابل اعتراض تخلی مقصد دی ویلو او قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشته کونه نو ستنده هر څوک چې راځي وهم به ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستن دی ولې دې سړی ته ولا دا به وقوفي ای به کنه وي وای په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې هر کچا بستر نه جوړيږي نه زمونږ د خدي کیسه چې درته وکړه بیرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ خار تر اتل مون کور ته نو پسپینا تانا باندې ده کسٹم والا چیکنگ ہو کله خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیسم ولاړی او کسٹم والا هم ولاړی او وسله ولاړی تاسو ته پته ده ایرلی چې بیرلی چې لا ولاړی چې څوک پیزي هغه ته داسې کوي ما او تا غونې چې پیور شي قانون دې لاس کې واه ناغي خزم ځان سره کسټمنې بر برتی کړی دي خزي اوس خو مبارکم شه د خزو پولیس هم جوړیږي د خزو پولیس ما وی چې کتا سو چرته زړې مړې وی کنه نو مرزا غړې برتی کوي وای شي ځکه مرزا غړې خزه زړه پکار ده الګه تجربه کارې او ځوانې په پسپای توپ کې برتی کړي د خزو پولیس جوړي نو د کسٹم کې خزي وي الاره ترو خته نو په خلکو ادا سلاسونه وال چې څخه ور سره شته نه نو دا زمونږ د خپل بډای چې دا نو دی ته چې بچي دا نور چې دام کې لک په مام یو چوف وکا هغه ورته چې دا جوړ میاګره ده دمه چې وی چې دا نور چې دم کینو په مام یو چوف وکا ا کسٹمر په خندا شوی دا لارې نه منډه کړې دا چې دا څه کمقله پکې نه استل دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی ایو کوچې بل کوچې ته وې چې پته خان اوروره هغه چې کعبه د خدای بخلې وي اوس به ورته ناش وي جمع او سخت یخنی و سخت یخنی و نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړو چې جوړ دا د مرګ نه رستو به په قبر کې اور خو یې نو ځکه چې یخنی دا ډېر نه چې په تخانه وروره چې ها وې کعبه د خدای بخلې وي نو اوس به ورته ناش وي ګرمېږي به هغه چې دا اور بال تمي او داغه بی وقوف قوم دی بدبخت کم بخت چې دوی دا زیارت ډالای څه مطلب دی د زیارت اورس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت ته دغه کال کې چې اورس کیږي دا زمونږ د بالا مانه د لپنګانی کوي نو یو شپه د نکریزوي او خزی راشی صاحبت شمی ممی په دغه کې لګولی او ورشي بابا ترست په قبر په دې خو باندې نکریږي او تکی وې دا د بابا نکریږي او دا تاسو ما غوندې سنداګان ور سره یې خپه نشئ ایو سره مونږ نه کولو خزه په زور راواستلو جمعات جمعات کې مچای و چې چل نو چې کور تلاړو خزه په سې کوتک راواغستو چې متا ته ویلي چې دا جمعات په ما راست نه او دا مونږ تندې مې ورته یې خنو چې مچای و خوړم نازیزان عرض می داو چې دا منځونه و غیره د مونږ دي دا په مونږ راس نه دي زکه د دې هغه هغه بنیاد چې د هغه مونږ پیژندل نه دي یو سره او تاسو کولو کرتے گئی ماں یعنی زه لرکې ورکې دي ورک شي په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غر کا شتي دا جلسه یې کړې تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تبا کې یا خدای امریکایان مونږ ممبران کو کو یا کني کو امریکایان له ووټ ورکو امریکایان له حکومت ورکو کو یا کني کو مونږ خدای پاک چې مونږ په استما ته وای په ایمان چې زه د سړی په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم دا ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپل وتړو نو د خر کار څه ده لتیوال نو بیا جاري ولی تا سره د اسلام غم نشتا د اسلام ته سنماګانی په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینما له په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بلیټ چې دی بلیټ نن سبا یو د سور بچی چې را پاسي د بلیټ دکانو باسي ٹھیک ده دې بلیټونو باندې با دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځان ومنډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سرک ته به خلک راو غورځي که د قوم بچي وای چې مونږ نه ورځو میوزیک سنټر راشي ټول د سوټمار زامن چې مین دي د ورځې سوټي تپي پردای جامې ویندي داغه د پلشت اولاد دا د سوار بچی دا د سړی ځامن نه دا د سټمار ځامن مازیګر ز ګورم په بالا ماړی کې یو وی سی آر پوګه کړی او یو ټلویزیون پوګه کړی چې ما ته وګوري دا څه باندې چلو او منډه وې او تیریږي ټول شپه مور پردیس وې د مور تور شړای لنګ او د لور کاسیره څومره درنګ دی دا د سټمارې ځامن ټول شپه دا ګوري کدا د سټمار ځامن قصتو کی چې زمونږ مور سکه یو دا مونږ څکو دا میوزیک سنټر به ټوله تباشي کنه بشي اخر څه د سړی ځامن خو تاسو هم شي حکومت خدا سے خدای راستی کراولی چې درته اسلام راولی او دین راولی او مذهب اخو سوچ مکوي بس یو ټکی اخیری واوري یو عاشق ته چاوي چې بے قرار اې ډېر یو جی ډېر بے قرار اې ورته وی زړګی لا ډاډ ورکه پخپلا مدام بسوک ډاډه کوي وشتلی زړونه زړګی لا ډاډ ټول وای تاسو ټول وای خپل خو ځوا خو شي زړګی لا ډاډ ورکه پخپلا مدام بسوک ډاډه کوي وشتلې زړونه نو دا خپل ځان پخپلا ټیک کوي نه خدای راستی کو حکومت ټیک کوي نه خدای راستی کو مونږ ټیک کو مونږ ځان لدر تدا سو پتاک کې ناسو چې کله بدر کې غټ سندا غزي مونږ هم درته په شروع کې